تم نخلاص کړي وي او د ظالم لاس دی نیولې وي خطا په پروا او نکا دا سزا در لپاره خبر کې دی ملوي او دا حدیث خطا سورې دي چې کله په یو قوم کې ظلم او منکر کیږي او د خلکو وسی او منې کوي نه نو الله په دې ټول باندې عذاب راولي د بر طرف نو یا خو اسلامي طریقه د جرګو دا ابي بشر قبيس ابن المخارق رضی الله عنه وي تحملت حمالکا ما پور تکړو یو ضمانت او د دوو قبیلو سره جنگونو د تاوان فزان راوست خدای صلح وکړه فاتح رسول الله صلی الله علیه وسلم زبیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله او اسئل فیها ما ته دې باره کې سوال کولو صدقه مې غوښتا چې حبیب د دوو قبیلو جنگ ما ضمانت منلې پسر ما سره دې کې مدد وکړه فقال الله حبیب اقم دلته مونږ سره دی رشا حتا تاتینا الصدقه چې مونږ تراشی غمال د صدقه بیت المال تراش فنامر لك بها نو مونږ به حکم کو تعالی رپدې نو د بیت المال غمال راغه او د دې چې څومره ضمانت او تاوان شو د الله حبیب ورته عمر ور ثم قال او بیا الله حبیب فرمایل یا قبیصه اے قبیصه رضی الله عنه ان المساله وی سوال کو لا تحل حلال ندی الا لاحد ثلاثه ثلاثه مگر یو د دریو قسمه کسانو ته دې ته سوال روان یو رجل نه سره تحمل حمالتا چې پورته کو څه ضمانت برداشت نو فحلت له المساله دل سوال کول حلال دی حتا یسوی بها تر دې چې دې ورسیږي دغه ضمانت والمال کا او ثم يمسك بیا د سوال نه بنش ورجل او بلغ سړی د ثوابت هو جایحتن اغل سو مصیبت او صافت رسیدو اجتاحت ماله او دغه مصیبت داغه مال تباہ کو بای سړی داغه دکان والے شو فصل ختم شو او یو قدرتی آفت فراغه فحلت له المسأله نو دل سوال کول جایز دی حتا تر دې یصيب چې د ورسی کی دورا مال تا قوام من عيش یعنی هغه درې دوت د ژوندون او قال صدادم من عيش یا د قوامن فزیر الله حبیب صدادم من عيش وی دواړو معنا یو ده ورجل نو بلغ سړی د ثوابت حفاقت اغل لګو رسید غریبی او فقیری پرالا حتا یقولا تر دې چې وې سلاستون دریو کسانو من ذوی الحجا د عقل والونه من قومه د د قوم نه اے د قوم درې کسان را پاسې ده او مسلمانانو ته وی په یو مسجد کې امام ته وی خلیفہ وی یا علاقی او مشر وی دا مخ کی گواہی وکا او وی چې ګور فلانه ډیر غریب شوه او د فقر او تکلیف رسیدل نو فحلت له چې اصابت فلانن فاقت چې فلانی له لګ رسیدل فحلت له المساله نزل سوال کول جائز ده حتا یصيبا تر دې چې د ورسیږي قوام من عیشن هغه گزاران ته د ژوندون او قال یا الله حبیب فرمایل سداد من عیشن هغه گزاران ته د ژوندون فما سواهن هغه چې سیوا د دین سوک سوال کوي من المسأله د سوال کولو نه یا قبیصتو اے قبیصا سحت ندا حرام دے یاکلها صاحبها سحتن خری اغه صاحب د سوال دې لره سحتن حرام حرام خری او حرام کار کوي رواه مسلم رحمه الله اوس د حمالت معنا درته الحمالت وای په فتحې د ها سره دا څه ته وای ايا کا قتال واقعي شي جنگ ونحوه د دې غونته بل اختلاف بین فریقین فمن د دوو ډلو فیصلح انسان بینهم نو صلح او کی یو انسان فمن د دوی کی علا مال فمال ایت مال باندې او کی یو سړی لوی بس دور مال وتاله ملاوش او ته صلح او کا فیتحمله او دې دغه مال په خپل سر راوړي یره به دا دور تاوان په ماشو او چې دا دوو کسانو کور روش او چې کله دور اخلاص دی نو بیا الله خامخا صلح راولي اوسم ور باز علاقو کې داسې مشران شتا چې هغه صلح هم کوي او بوجم برداشت کوي او دا په خپل سترګو مکتل باز مشران اوسم دا دنیا داسې نه نه چې د نیکانو نه بخالي کی اوسم په خپل سترګو باز داسې نیکان مشران مکتل چې هغه د خپل وس مناسب بوجم برداشت کړي او د دوو کسانو سره کوي کورم پکې روغي د دوو کسانو کورم روغي او ځنې داسې دي چې هغه دا یو کاروبار جوړ کړي او په دې طریقې باندې خلق جنگي کورم روانه فیصله سم نه کوي ځکه دا غنیت سم نه لري ور انما الاعمال بالنیات چې ته جرګې ته په دې نیت دې چې زما کاروبار د ستانیت سم نه بنیاد سم نه نو پاغه باندې وسم کار نکي ويلتزمه على نفسه او دې دا پزان لازم کی نو دغه سړی ته شران سوال جائز دی او ور الله حبیب داغه سور تعریف او ورته ویدل تکینا د صدقه مال وراشي تاسو رب مون پاره کی بھرپور مدد او الله حبیب داغه تعریف فرمایلو والجائحه جائحه سلوی دی حدیث کې تیر شوا الافت وفت تصيب مال الانسان چورسیږي مال دی انسان تول قوام ستوي وی الفقر دا فقر و غریبی توی او په حدیث کې حجاز او الحجاز هرو نو وی حجاز ته وی العقل عقل ته وی دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی لیس المسکین الذی ند مسکین ها یطوف علی الناس چې هغه ګرځي په خلق اے اواز خلق دکان په دکان در په در حجره په حجره ګرځي او ترده اللقمه واللقمتان واپس کوي غلره یو نړی یا دو نړی والتمرۃ والتمرتان یو کجوره یا دو کجوره چا روپۍ ورکړي چا کجوره ورکړي واغزي بل ودرېږي وای حقیقت کې ګوره مسكين دا نه دی چې هغه دا عادت جوړ کړي او په لګ او ډېر هر صلی الله سبحان دی کوي او د سوال نه شرم نه محسوسه ولکن المسكين لیکن مسكين الذي هغه لا یجد غنن چې هغه نمومي مالداري یغنیه چې دې پزان مستغنی کی ولا یفتن له او نه چاته د پته لګي ځکه سوال کوي نه خپل حال چاته وای نه فیتصدق علیه چې خلق به خیرات کی اے پاک دامن او حیادار کامل مومن دے یو طرف ته فقیر وګره خپل طرف ته مرګ وراشي خپل حال شاله نه وي سوال چاله نه کوي د چا په دکان او اجره کې نه ګرځي نو خلک هم په پويږي نه چې په خیراتو کې نو ای اصل کې مسكين دار ولا يقوم او دې ودريګم نه فیصل الناس چې دې د خلکو نه سوال کوي نو ای حقیقت کې د الله حبيب فرمایي مسكين دار متفق علیه د دې حدیث په نقل کولو د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق وصلی الله علیه جواز الاخذ من غیر مسئله باب دې په بیان د جواز دا غستو دی یو شی کی بغیر د سوال کولو نه ولا تتولع علیه او غیر پار سلالش او هرس دې نه کړي خو بلا سوال او بلا سلالش او تماسو کې او شی درکې نو هغه به اخلي رکھے وینا عن سالم ابن عبد الله ابن عمر د سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته نبی هی اواز خپل والد عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نقل کړي او هغه خپل والد محترم عن عمر رضی الله عنه نو عمر رضی الله عنه نا روایت کړي قال عمر رضی الله عنه فرمایلی وای کان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام یعطینی العطاء ما ته سشیر اقول ساعتیه را کولا سهدیا او تو خیر اقولا فاقول نو ما ورته فرمایل اعطیه ورک دیل رمن هغه چال ره افقرو چې هغه ډېر محتاج دی الیه دې تمین نی زمانہ الله حبیب نو مان چې سوزیات حاجت مند یې کې ورک هغه لره مال وګرځوا ځان سره مال کا په خپل قبضه کې راولا فین شیت دین پس کړي خواشي کله نو وی خورا وین شیت تصدق به کړي خواشي نو خیرات دیو کا وما لا فلا تتبعه نفسك او هغه چې دا سینوي یعنی بغیر د سوال سوک درکای او د تمنه درکای نه نو فلا تتبعه بیا ور پسې کېږي مور پسې کولا هغه پسې نفس کا نفس قال سالم نو امام سالم رحم الله وی فکان عبد الله او عبد الله رضی الله عنه لا يسأل احدن شيئا د چان به دی یوشي سوال نکولو ولا يرد شيئا غشي به رد کولنا او اتیه چې بغیر د سوال نه بدل ورکول شي د چانه سوال کولو نه خو کبلا سوال چا څه شی ورکولو ناغه د دې حدیث د وجن رد کول نه ذکر الله حبیب فرمایلی چې بلا تمه بلا لالچ سب څه شی درکې ناغه رد کوما متفق علیه لیکن امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق او مشرف بالشین المعجمه دا پشین معجمه سره د چټ کی دی اے متطلع الیه چاغه ته اعلان کې اغه لسر روچته اغه د پارتمه کې او هرس کې باب الحث علی الاكل من عمل يده باب د په بیان د تیزی ور کولو کې د خراس کاک نه د عمل د خپل لاس نه په خپل لاس مزدوری کې په خپل لاس حلال مال ګټي نو شریعت کې د دې عبارت حکم نه چې حلال مال پر خپل لاس وګټا او وی خورا او په دې ګډیر خیر او برکت وي او دغه مال ګټل عبادت ته والتعفف به او ځان بچ ساتل په سبب د دې لاسو د کار په خپل لاس یو کار کې او هغه په سبب ځان بچ سات یعنی سوال د سوال کولو نه والتعرض للاعطاء او د ځان پیش کولو نه د پاره د ورکړي اے خلق لزان مخ مخ لکه او دا سه خبره ور لکه چې مال راکی او ماسبانه سو یعنی سہدیہ راکی ستغفر راکی نو د دغه خلق لزان مخه مخه لکه او خلق نه سوالونه کې نو د دې نه دا خبره ډېره بهتره ده چې په خپل لاس حلال مال وګټي او غوښ قال الله تعالی الله فرمایلی دی په خپل کتاب عظیم شان کې وای فیرا قضیت الصلاه کله چې ادا کړې شي اغه مز د جمعې فن تشرو فی الارض نخپل بندگانو توي خوار وار شي پزمکه کې وابتغوا من فضل الله ولټوي د فضل الله نه چې رزق حلال لې دا ابي عبد الله زبير ابن العوام رضی الله عنه نے روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لیا خذا احدکم دا چراوالی یو پتا سو کې احبله رسیخ پلک اے رسای راواغستا او ثم یات الجبل او بیا راغ غرتا فیاتی بحزمتن نورایړو یو ډې من حتوبن د لرګو علا ظهره پخپل شا پخپل شا یو ګډې راړو خدا غروي چې هغه بالکل یعنی دا سیوی چې د چا په ملکیت کې نه وي بعض غرونه مشترکه غرونه وي او هغه کې د ټولو خلکو شراکت وي نو دا هغه نه که زنانه یا نارینه په پټه لرګي راړي نو دا پر دې حق خوري هغه ناروا دی ناجیز دی لار شي غرتا او په خپل شاوانه د لرګو یو ډیره راړي د لرګو یو ګډه راړي فیبیعها او خرڅ کی فیکف الله بها وجهه او بچو ساتي الله په سبب د دې مخ د د سوال نه نو خیر له دا خبره د پاره ډیره غوړه ده من من ايس ال الناس د دې خبره نه چې د خلکو نه سوال کوي اتوه یا بخلق ور کوي او منعوه یا به ورته ور کوي نو د سوال کولو نو ورتا په خپل شابانی د لرګو ګډه وړل دا غره خبره رواه البخاری رحمه الله وان ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لئن يحتتب احدكم دا چې لرګي راړي او پتا سو کې حزمتن دې ګېډه علا زهره په خپل شا خیر له دا ورته غرد من ای صلاحدن چې دې چا سوال کوي فیوت یهو یا ور کوي او یمنعه یا به تمنه کوي متفقن علیه او په دې امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله اتفاق دی صلی الله تعالی علیه او د دغه ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم او هغه حدیث نقل کړي د نبی عليه الصلاه والسلام نه قال الله حبيب فرمایلی وای کان داوود عليه السلام او داوود علیہ السلام لا یاکل شاغه به خوراک او ساک نکولو الا من عمل یده مگر د خپل لاسو د کمایې او د عمل نه نګور په خپل لاس یو شی غټل حلال او هغه خړل دا د انبیاء علیهم السلام سنت دی او په حلال مالونو کې یو لوی حلال مال دی رواه البخاری د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړ دیو جنا اسوک دې شکر ادا کی چې په خپل لاس او کسب کوي حلال مزدوری دا دروغ نه وي دوکه نه کوي وعده خلافی نه کوي دا غکار ځان ته مستقل عبادت ته او دا مال مال حلال دی او دا د الله فضل دی رواه البخاری وان هو دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی کانا زکریا او حضرت زکریا علیه الصلاۃ والسلام نجار د ترکانې کار وکړ او دا دا غي سبب د معیشت او د ژوند تیرولو رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه بلکې باج عالمانو لیکلي وای دا څومره کسبونه دي نو دا د وحی په ذریعہ الله انبیاء علیهم السلام ته خو دي په خپل نبی رسول الله ګور غړي بيزي سرولي دا الله حبیب تجارت کړي دي نبی علیہ السلام تجارت کړي وان المقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ د مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم د نبی علیہ السلام نے روایت مبارکہ نقل کړي قال الله حبیب فرمایلی ما کلا حدن خوراک نه کړي یو تن طعامن ستوام قط شرم خیرن غرا او بهتر من ایاکلا د دین چې دی اوخري من عمل یده د کسب او د عمل د لاسونو نه دا ډیر خپل بهترین طعام دی چې په خپل لاس ودنه خلوته او دی غفري وان نبی الله داوود صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر داوود صلی الله علیه وسلم کان یاکل من عمل یده هغه به د خپل لاسو کمایي خړا دینه به خیر خیرات کولو او د بچو د معیشت دغه طریقه وا رواه البخاری یو د دې حدیث روایت کړی دی امام بخاری رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه والکرم والجود باب د بیان د سخاوت اے کرم او جود یو معنا ده سخاوت یو لوی صفت دی چې الله په کوم انسانانو کې واچي او دا قرآن او سنت مسله ده لکه رسو بدر ته وایي چې پچا کې الله سخاوت واچي نو دا په مال کې الله خیر او برکت مچي او بخل دا ناکار صفت ده دا الله حبیب د بخل نه فنای غوښته او بخیل داسې وی چې غمال کې نه خپل خوشحالي نصیب شي او نه پر آخرت څخه ګټو شي بلکې کله بخل سبب د بیمانه هم جوړي باب الکرم والجود باب د په بیان د سخاوت والانفاق او د مال لګولو کې فی وجوه الخير فکارونو د نیکو کې خو ثقتم بالله تعالی ستاب اعتماد او بروسه په الله وي کته دا خو مې نه کوي پکار کیو لګول او دادو رقم شو او د دې بما تعالی دنیا آخرت کې بدل را نه کینو بیا ډېر عمرونه شي چلے او کستا د الله په وادو یقین وی چې یو روپۍ لګوم نو الله به دنیا تم زرګونه راکې اخرت کې بم دې بدلې راکې ځکه وې سي قسم بالله تعالی د وجه د بروسی او د اعتماد نه په الله تعالی شلوي علاوه بارکه آیاتونه در ذکر کوي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی شلوي وما انفقتم من شيء هغه چې لګوي تاسو د سشینا د نیکي په کارونو کې د خیر په کارونو کې نو درب کریم وعده ده فهو یخلفه دغه الله داغه بدله بدل کوي ادا د کریم وعده ده یو شریف انسان چې وعده وکي نو وعده خلافی نه کوي مرګ ورکه خو وعده خلافی نه کوي نو رب کریم وعده کړی چې کوم سړی د خیر په طریقو په نیکو کې مال لګي نو الله داغي دنیا او آخرت کې بدله ورکړي وقال تعالی الله فرمایلی دی په خپل کتاب عظیم الشان وما تنفقوا من خیر هغه چې لګوي تاسو من خیر د سمال نه فلانفسکم نو ایدا د ځانونو لپاره لګوي نو بخل مکوا خراب شی مور کوا څکه دا خو ځان د پاره کې ایک تا یو فقیر لمشه ورکو خدا چا لپاره ورکه د فقیر خو رازق او خالق او مالک الله دی کتی ور نکینو هغه الله به رزق پری نه نو تندې متری وا رټه ما او غند شی مو ورکا واځه کته چې سور کې خدان د پاره ورکه نو یو سړی د ځان د پاره یو کار کوي نو پاغه باندې اولی دې په طبیعت کې بوج راوړي وما تنفقونا او تاسو مال نه لګوي یعنی مال مه لګوي دا نفي د خمانه ده نه هیلا مه لګوي تاسو مال الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د لټولو د وجه الله اے دا هر چا مال لګولو کې مقصد د رضا خداوند دی ځکه چې سره مال لګی او دا غد الله رضا مقصد نه دی ناغله اسم ملاوی یو ما تنفقو من خیر او هغه چې لګوي تاسو د سمال نه یو فیلې کو نو پورا بدر کړې شي تاسو له داغه بدله په دنیا او په آخرت کې وانتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم به نه کړې شي کمه به نه کړې شي وقال تعالی فرمایلی الله تعالی چې لري وما تنفقوا من خير هغه چې لګوي تاسو سمال لګ دې ډېر دې خده بد دې فین الله به علیم بیشک الله پاغي باندې کوه وان ابن مسعود رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دی روایت نقل کئی دی نبی علیہ السلام قال اللہ حبیب فرمائے لی لا حسد الا فی اسنتین ورته کې حسد خپل معنا نه وای زیرې دل او پسې دل ندی پکار الا فی سنتین مگر د دوو قسم انسانانو مبارک اے دنیا کې سره چاله زیریږي نو ای چاله مزیریږي خو دې دوو کسانو لو زیریږي چې یا الله دلم نور توفیق ورکي او لکه دادای چې څنګه کوي دا سمون تبراک دا دوه کسان قابل رشک دي قابل د زیرې دوه د پسې دو دي چې ورته و زیریږي رجل یو هغه سړی دی آتاه الله مالا الله ورته حلال مال ورکړي فصلته او بیا الله د توسو طاقت ورکړي دی علی هلکته فی الحق بلغول داغه په حق کې اگر دې کې لغول نه تعبیر کو حالتتی پالاکس یعنی بالکل مال دا سے تسنس کوي او قرباني په حق یو دی سړی ته وزیرېږي چې مالم حلال لې او د خیر پلارو کې لګئی مساجدو کې مدارسو کې کندو یتیمانانو غریبانانو رشتہ دارو ته ورجل نو بل غسړې دی آتاه الله حکمت چې الله غته د قران او سنت علم ورنصیب کړي د قران او سنت با عمل عالم دی ځکه حکمت ګره علم لنه وای چې هغه سره عمل دی فهو يقضي بها نو دې فیصله کوي پدې هیڅ څوک ورته څه فیصله راړي نو د لالچ او دنیوي هرس نه کوي سچ د قران او سنت فیصله راغ کوي ويعلمها او خلق له قران او سنت تعلیم ور کوي نو دا سې کس دې کسم زیرې دل پکار دي بلکې باز روایتو کې راغلي ويو په یو سړی سره او سپین در تقسیمې شپه او ورځ لګیا دي او بل تر یو سړی ته الله قران او سنت خو له دې داغه تعلیم ور کوي نا غسروس فینو زروالا د مقام ته نشي رسیدي ځکه په سرو سپینو زرو دنیوي حاجتونه پوره کی او د قران د تعلیم او تعلم د وجنا دواړه جهانونه بهتر کیږي الله ملاویږي جنت ملاویږي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحبت ملاویږي متفق علیه ومعناه معنا د دې حدیث سوا یعنی ينبغي وای مناسب دی الله یغبط احد چې او دې نشي زیره دې او دې نشي پسخې دې یو تن تا الا علی احدى هاتین الخصلتين مگر دې دوه خوینو باندې او په دې دوه عادتونو دې سړې او پسخې چې یو عالم دې با عمل او خلق لخی او دې مطابق فیصله کوي بل مالدار دې حلال مال له او دې لګي وعنه دغه صحابي ابن مسعود رضی الله عنه روایت ده دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی ایکم مال وارثه وای کوم یو پتا سو کړي چې مال وارثی احب الیه مم ماله چې مال د وارث داغ ډیر محبوبي دته د خپل مال نه اے یو بل د سړی مال له بل پلا مال د وارث ته نو کوم یو سړی چې خپل مال ډیر خوښ دی که د وارث مال ډیر خوښ دی قال صحابه کرام یا رسول الله الا الله رسول ما من احد نشت پمون کې یو تن الا ماله مگر داغ مال احب الیه هغه ډیر محبوب دی پر دې مال څوک څه کوي اخ ورته محبوب ني قال الله حبیب فرمایل فان ماله بشک مال د هر یو سړی ما هغه دی قدما چې دې ژوند دې دې او ځان نه مخکې ولېګل یو سړی ژوند دې دې او مال مخکې ولېګل نو دا د مال له ومال وارثه او مال د وارث د ما هغه اخره چې د مرشو ورسو پاتې شو نو دا د مال نه دی دا د وارثانو مال رواه البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله کړه وان ابي ابن حاتم دادی ابن حاتم رضی الله عنه روایت ده ادا دې صحابي لمنه حدیث چې ایمان راړو نبی اسلام نه واورېدو او داوود حدیث ته خدایي سه در ذکر کړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی اتقوا النار ځان بچ کئ د اور د جهنم نه ولو بشق تمرته اگر که پنی می کجوری ورکول سره اې د انی با کجورم چې اخلاص سره دا حلال مال له نو دا به الله د جهنم د اور نه د بچاو ذریعہ جوړ او که حرام مال په لکونو کرورونو ورکو ناغه الله قبلای نه باغې د جهنم د اور نخلاصيږي متفق علیه وعن جابر د جابر رضی الله عنه نے روایت ته فرمای ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم شیئا سوال نه دې کړي شوی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی یو شی قط تو چرپ اے الله د حبیب نه چې چا څه شی غوښته اگر کو قیمتي ده نو د الله حبیب چرپ نه دی ویلی فقال لا لا چې تنه دی ویلی چې نه راشه نه درکو دادا سے مبارک خلوه چې د دین اللفظ لا نه دروته شنی درکو چا چې څه شی غوښته ناغه ول ور کړي او کله الله د حبيب سره به سنونو به نه نه کړي وعده کړي چې ان شاء الله درکوم با ان شاء الله درکوم بل الله د حبيب صلی الله علیه وسلم نه الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ما من یوم نشت یورز یصبح العباد فیه کہ سبا کوي بندگان پاغه کې اے روزانه چې سبا شي کنا الا ملکان ينزلان مگر دو ملائک د بر طرف نه راکوش او د سار نواله تر ما خامه پوری دی داوي فیقول احدهما یو په دغه ملائکو کې وای اللهم اعطي اے الله ورکی منفقا اغمال لګون کی تستا پدین خلفا دنیا او خیرت کې بدلی ورکی اے د ملائکو دعا قبلی او د سار نه تر ماقام وای ويقول الاخر او بلوي اللهم اعطي اے الله ورکی ممسکن هغه چاله چې مال استاد دین لګولو نه بن کړي او دې باغی کی خیر خیرات نو ور کوي نو ور کې دل تلفن هلاک وال را مال هلاک کی او د مال تبا کی او د ملائکه دعا قبليږي کم مال کې خیر خیرات ني هغه کې د غریب تپوس ني نو سمودا ته امتحانن دغه مالک سروي خو اخر کې پاغه کې تباہی او بربادی راشي متفق علیه دیوانه امام بخاری او امام مسلم رحم الله اتفاق ده وصلی دا الله غ کلام نبی علیہ السلام مونږ او تاسو ته نقل کی وګوره د قران او د حدیث قدسی په منځ کې دا فرق دی قران شریف کې الفاظ هم د الله د طرف نه او مقصد هم د الله د طرف نه او حدیث قدسی دی ته وای چې داغه هغه مفهوم او معنا د الله د طرف نه دا او الفاظ د نبی علیہ السلام قال الله تعالی وی فرمایلی دی الله تعالی انفق یا ابن آدم لګوا خرچ کوا اے بنی آدم نو چې کله ته لګې پزان پر بال بچ په غریبانو خیر خیرات ورکه نو ينفق عليکا تابان بم د برنا خرچ کول شي الله بدر کوي او کتی بندې نو مسله رسرا روانه ده د الله د طرف نم بیا بندي انفق یبن آدم خرچه کا و مال لگوا اے بنی آدم ينفق عليك نو طالبان بم د بر طرفنا خرچ کول شي او طالب الله درکې متفقن عليه وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نے روایت سے دے فرمائی ان رجلا چې بشک یو صحابي سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم تپو سکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ای ای الاسلام خیر کم یو اسلام افضل او غره قال الله حبیب ورتوی دا مسلمانی او اسلام غره ده تطعم الطعام غریبانانو ته الله د رضا په بنیاد طعام ورکوا وتقرأ السلام او سلام وایا علا من فاغشا عرفت چې تی پیجنې و من لم تعرف او کني پیجنې اے مسلمان دې نو کې پیجنې او کني پیجنې سلام کې وای وای دا د قیامت په نخو کې و نه خلا چې څوک پیجنې سلام به پیشي چې نه پیجنې سلام به پیناشي سلام د مسلمانۍ یو حق دی سلام د مسلمانۍ یو حق دی نو په هر مسلمان به سلام اچي او په غیر مسلمان سلام نشي او چې چا باندې سلام واچول شي دلم پکار دی بعض دا سنا په هدي او په دنیا کې دا څه ورغر چې ته په سلام اچي او هغه واپس سلام نه نو سلام اچول سنت دی او جواب ورکول واجب دی وعن هو دغه صحابي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی 40 خصلتن وای سلوی خيونه دی نیک د اسلام اعلاها غور پدې کې سره منیحت العنز غور پدې کې سره منیحت العنز شودو وال یو بیزا ورکول اے په خاطر طریقه اوسم باز علاقو کې راځي غوای لنګي میخه لنګي ګډ بیزه لنګي یو غریب توي ځا دا والا او د دې شوده استعمالوا واخه ماخه او په صحرا او غر کې سروا او چې کله شو د بس کې نو به مال راول نو دا ډېر بهترین ثواب دی او سم په باز علاقو کې دا اسلامی اخلاق موجود دي چې لنګي غواګانې ډېری وی بيزي غړي ډېری یو غریب ته وای داوال او چې کله شو د بس کې بس به ما تر وشړه منی حت العنس یو پکې دار یعنی د منی حت العنس یعنی په هدیه کې ورکول د اغه زناور د شودو چې هغه بیزوي او ما من عامل یعمل نشته یو عمل کوونکې چې عمل کوي به خصلت منها په یو خوې سره دغه سلويختونه ارجا ثوابها په امید د ثواب داغي وتصدیق موعودها او د وجد تصدیق د دغه وعده نه چې الله وعده کړی د دې اجر او ثواب برا کوي الا ادخله الله تعالی بها الجنه الله بوردن کی دلر په دی باندې جنت تا رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړ وقد سبق بیان هذا الحديث وی بشک روان دي تیر شوی دی بیان دی حدیث فی باب بیان کثرت طرق الخير په باب د بیان د ډیر والی د لارو د نیکو کې چې د نیکو ډیر لارې دي وان ابي امامه سدي ابن عجلان رضی الله عنه دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یا ابن آدم اے بنی آدم انک ان تبذل الفضل وای بیشک ته چې دا چې ته خرج کی او لګې دا سی وای مال د الله لار کې او د دین په کارونو کې نو خیر لک دا غور دی تا د پاره اے د خپل حاجت نه سیوا مال نه نو دا چې ته په دین او د خیر په کار کې ولګې دا در لغور دي وان تم سے کہو او کچره ته دا سیوای مال د ضرورت نه علاوه بن کې او د الله په دین او د نیکو پلارو کې نه لګې نو شر لک دا تا د پاره ډېر بدتر خبره ولا تلام علی کفاف او پتا ملامتیا نشتا چې تب قدر ضرورت مالی ساره د بال بچ د خرشي مطابق هغه نه لګي وابدا بمن تعول او شروع کوا د مال لګول فاغه چا چې هغه ستا اهل عیال له اې چون کې د اهل عیال نان نفقه فرض ده نړمبه پرې شروع کا دین سیوا دې بیا خپل خپلوانو کې وګورا خپل خپلوانو نه علاوه خپل وګورا او په دې ترتیب سره هر ذی حق ته دا حق رسول پکار والید العلیا اوچت لاس پورتنه لاس چې دا ورکون کړي خیر غره ده من الید السفلا دا غلاس لاندینی نه چې چاله د سوال لپاره وګت کړي نو کدا لاس دی وګت کړي بلا ضرورت نو دا حرام دي او که ضرورت وی نو جایز وی خو بیا هم دا لاس لاندینه لاس دا د پاسنی نه غره نه بلکې ورکون کې لاس غره ده رواه مسلمن وان انس رضی اللہ عنہ دانس رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال نے فرمائی ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال نے کڑے شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا علی الاسلام شیئا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نا سوال نه کړي شوی علی الاسلام بنا بر اسلام شین یوشه الا اتواه مگر ور کړي ولقد جاءه رجل وای بشک راغله ورته یو ځل یو سړی فاتواه غنمن نو وره کې هغه ته دور غړي بین جبله اے دمر کانډا کو چې دو غرونو په منځ کې دا پلاو لارې ټوله بند کړو دا الله د حبیب سخاو د مال سه حیثیت د الله د حبیب روان دی نو ډیر خلکو د الله د حبیب سخا اې د نبی هر یو صفت دا چې کافر به متاثر کېږي غزوه حنین کې داسې سلسله او پنځو سخان تقسیم کړ بعض سمجدار او کافرو جو قتل چې دا عام انسان کې دوره سخان نشي راتلې دا نبی د ایمان راړو کلمه وي ځکه یو سره چاله ور کوي خو یو خبر کی دو ور کی سلو خان ور کول د پنځو سونه کم نور کول یو کس یو غسل نو دور د ګړو کانډه کې ورکو چې د دواړو غرونو په منځ کې ځای بن کړو فرجا الی قومه نو هغه سړی خپل قوم ته واپس لاړو فقال نو دغه غډبا او غډي ځان سره بوت دی یا قوم اسلمو اے زما قوم مسلمانان شي فان محمدن صلی الله علیه وسلم یعطی عطاء وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ورکول کوي چې من لا یخش الفقر دا هغه چا پشان چا د غریبۍ نه او د فقیرۍ نه اډو یریږي نه وی دا سی ورکړ کای تاسو اسلام راړ کان الرجل اوس ګور سوال پیدا کړي چې الله حبیب دور دور مالونه ورکول نو بیا خو به خلکو بس د مال د لالچ د وجنه اسلام راړو نو نو داغه بیان درکې چې ټیک د چې باز خلکو به اراده دنیا او اسلام به راړو خدای الله د حبیب د صحبت سرات داو چې سورج و په دغه صحبت کې کېناستو نو د دنیا محبت به د زړه نه لری او د آخرت فکر ونشیب شو ځکه د ارشا د ناس ته ساسرات وي نو باز خلکو به د دنیا د وجه نه اسلام راو چې مالم دور غړي او خان راکی او یو سوره د چې بسوهبت د الله د حبیب کې کې ناسو نو د دنیا حیثیت او د دنیا شوق به د زړه ختم شي و ان کان الرجل بشک او به یو سړی لا یسلم اسلام به راړو ما یرید الا الدنیا داغه به اراده نو مگر دنیا فما یلبس الا یسیرن نو درنګ به تیر نو کو مگر لغونته حتا یکون الاسلام تر دې چې شوبه اسلام حب الیه ډیر محبوب دته من دنیا د دنیا نه وما علیها او د دې دنیا د پاسه چې دا کم باغات او بنگلې او سورلې دي اسلام او ایمان ورته دین خوب شو دا ول الله د حبیب د صحبت سره رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړي د عمر رضی الله عنه روایت ته فرمایي وی قسم رسول الله صلی الله علیه وسلم قسمه نبی علیہ السلام سمال تقسیم کړو پخص خلقو کې فقلت ما ورته یا رسول الله اے الله رسول الله غیر هؤلاء خامخا غیر د دې کسان نه راتاو چې په تقسیم کو کان او حق به اغه ډیر حقدار په دې مال تقسیمولو سره منهم د دوی نه ویږي په خبره وایي اغه غریبانو تاسو خدای لور کو قال الله حبیبي انهم خيروني ان يسالوني وای د اختیار را کو ماته چې مانه کافی سوال وکړ ان خیر ان یسلونی بالفحش یعنی کافی مقدار سره مانه سوالونه وکړ نفعتیهم نو ما دای لور کړ اوس کدی سوال کوله او ما نور کوله او یبخلونی نو بیا بدای ز بخیل غنل ولست بباخل نو ز الله بخیل نیم پیدا کړ وی ما تم پته د چنور د دین زیات حقدارو خدای په داسې طریقې سره سوالونه وکړ کنه ورکو نو بیا و اجرا بخیل له ز الله دنیا ته بخیل نیم را لګره نبی د بخل په صفت موصوف نشي کېږي رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی ابن متعم رضی الله عنه د حضرت جبیر ابن متعم رضی الله عنه نے روایت ہے انه قال چې بشک دی صحابي فرمایلی دي وای بینما هو پمن دی کی جدا صحابي یسیر روانو مع النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام سره مقفله چې کله الله حبيب واپس راتلو من حنینن د غزوه حنین نه دا حنین د مکه مکرمه سره تقریبا لسدول سپینزل لسمیله کې او زیر او دغه ته جعرانم وای دې کې د مکه د فتح نه پس نبی رسول الله یو جهاد او غزا کړی و او بیا د جعرانی مقام نا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم احرام تړلو د عمره او عمره کړو دیو جنو سم څوک حج عمره تلاړ شي نا هغه کې وی جعرانا جعرانا عمره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وازونه غاډو واله کوي ځکه دې دې نه الله حبیب عمره کړو اوس هم هغه کې غرونه دي بوټي دي او د بای صحابه او شهدا او قبرونه دي دیتا جعرانه وای او جعرانه ورته وای وای مقفله من حنین دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم چې واپس راتلو د حنین نه نو عزت الله د حبیب سرم فعلقه الاعراب با دا د باندو سیدون کې الله حبیب پورې اون خطر ټول خلق لا پتاوا چې الله په خپل حبیب کې سور سخاوت کې نو په کوم علاقه کې به تیرې دو خلک ولا مخې له ولاړو دا باندشان ور پرون خطر یسالونه او الله د حبیب نه سوالونه کو مولا بدارا کې مولا بدارا کې حتا استروه الی سمرته دا الله حبیب مجبور کو چې هغه د کیکر یو لې سره جوخ شو سمورا د کیکرو نه لوي دا الله حبیب نه دور سوال کولو دور پر راجم شول چې د کیکر ولې مجبور کو فخطفت رداؤه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فخطفت رداؤه دا الله د حبیب صادر او تختول شو اے بازی تی صادر او تختول بازی باند چیان دا الله د حبیب دا صادر دا الله د حبیب یو سنت طریقہ لکه احادیث کې راځي رداء النبی صلی الله علیه وسلم او صادر کې ډېری فائدې ور یو یو سنت کې سره کله د جانماز کار کوي کله که سړی په غزا کې د کفن کار کوي ساده او ډېر فواید یو سنت کې چې فائدې لټې ډېرې فائدې دي دا سنت امرورو یعنی خلق تر کوي نو د الله د حبیب نه فخت فتر داو صادر کو تختول شو فوقف النبي صلی الله علیه وسلم د الله حبیب درد فقال اعطوني ردای ویورا صادر را لرا کوي فلو کان لی کشروه مال را عدد هذه العزاه پشمیر د دې ازغو نعمن زناور ما سره کدم رو خان او ګړي بيزي وي لکه د ازغي چي دي نو لقسمته بینکم ما بتا سمن کی تقسیم کړي او ثم لا تجدوني بخیلا زما مو بخیل نه مونته ز بخیل پیغمبر نه مو ثم لا تجدوني بخیلا اگر الله حبیب دانو دور اندازې سره تم وسم باز خلک کوئی زمو استاد سره شان دي نو کله معمولی کې او د درې پیری یو فقیر غواړي یاران نو بیا ورته بدر دی وای یا غزل الکی سید الکائنات تو ګورا خاتم النبیین تو ګورا دای مقام تو ګورا دور تم کو چې ونی سره جو او چاته صادر او تختور د الله حبیب سمره د اخلاق او د درد خبرو کا وې د دې زغوم رکما سره غړي ویزه او خان وې نو ما وستا سومنس کی تقسیم کړي وې زب منوي مونږ بخیلن بخیل ولا کذابن او نه دروغجن ولا جبانا او نه بزدلا رواه البخاری دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړی مقفله معنا ای فی حال رجوعه فحال د واپس کېدو د نبی علیہ السلام کې د غزوه حنین وسمرا شجره وای دا د کی کرو نه اول عزا عزا سره وای شجر له شوق هغه ول لوي چې غي کې ازغي وی وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ما نقصت صدقه من مال کمه نه دروسته خیر خیرات په مال کې یو سره د خپل مال نه زکات ورکړي خیر خیرات ورکړي نو د خیر خیرات د وجه نه مال کلم کم شوه نه که یو سره وای چې په خیر خیرات می مال کم شو دا بلدنا کوي دا الله د حبیب د مبارک خلی پیغام دی چې په خیر خیرات مال ډېریږي کمی نه وما زاد الله عبدا او نه دې زیات کړي الله یو بندل رب عفو د معافی د وجنه چا ور سره زیاته وکړو او دی وای وسشته وای معاف میکي نو د معافی د وجنه الله نه دې زیات کړي او بندل الا عزا مگر عزت عام خلک دا وای ویره معافی ویره نه زما عزت په خرابي دا نه کوئی خبره په معافی د الله حبیب و عزت جریږي کمی نه د باز خلکو دای چې داغه وسم وی او خلک ول لګي مینت کوي چې سړی زیاته کړي پوښې نه نه معافي کا نو دی وینا یا زما بیا عزت خرابي دا الله حبیب وینا نه دې زیات کړي الله او بندل رف معافي الا عزا مگر عزت وما تواضع احد او عاجزی نه اختیار کړی او تن لله الا الله لپاره ای عاجزی دي ته وای پجامو کې عاجزی کې په پیزار کې عاجزی کې او داسی چې ځان د ټولو خلکو نه لاندې غني چې دا ټول زمانه تقوا دار دی او زډیر مجرم او عاجزی دي د فضل کېم دا ظاهرا نم دا عاجزی نه اختیار کړی او تن د فار د رضا د الله الا رفعه الله عز وجل مگر الله پور تکړه وای کله سړی کې تواضع وي الله دا غفور تواله د خلکو زړونو کې واچي کله یو سړی کې تکبر دی ظاهرا ول خلک کینی او پاسی واغه د حیوانات او د سپونم د خلکو په زړونو کې لاندې رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه وان ابي كبشه عمرو ابن سعد الانماري رضی الله عنه دې مبارک صحابین روایت انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وای چې داوري دلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یقول چې الله حبیب فرمایل ثلاثتن درې خبرې دي او درې قسمه کسان دي اقسم علیهن ز قسم خورم پاغي سم خیال لې چې امام د پیغمبرانو په یو خبره قسم خوري او سوره مضبوطه خبره واحدثکم حدیثا او یو حدیث درته بیانوم فاحفظوه ودا یاد کړئ اغا درې خبرې سوي یو پکې دا ما نقص مال عبد من صدقته الله حبیب وای قسم خرم چې کمه نه دراغله په مال دی او بنده کې د خیر خیرات د وجه خیر خیرات د وجه نه وسی واقعي کمیږي بنا دا کمه بچته د بل سو وجه نه راغیا بل نه شکرې کړي یا بل الله حق بند کړي یا به حرام مال وی او بل صافت به راغله ولا ظلم عبد مظلمتن او ظلم په دابه خبره دي چې قسم یې پړو ظلم نه دې کړې شوی دی او بنده سره مظلمتن سو ظلم صبر علیها او د پاغه صبر الا زاده الله عزا مگر الله بدل نور عزت سیوا کوي درېمه خبره چې قسم یې پړلې اوسو ولا فتح عبد او نه د کلاو کړی او بنده باب مسله تین دروازه سوال اې د سوال یو طریقې اختیار کا او بس عادت جوړ کو یو لولاړ دې بل لولاړ دې الا فتح الله عليه باب فقر مگر الله وکلاوي په د دروازه د فقر د سوال دروازه چې ځان له کلاو کا او سوال عادت جوړ کو در په در ګرځي نو د فقیرې دروازه ځان له کلاو کا او کلمت نحوها یا الله حبیب دغه شان کلمه فرمایلی و دا خو غدری خبرې وی چې قسم په الله حبیب پړلې و حدیثکم حدیثا فاحفظوه یو بیانوم درته او حدیث نو یادې کړئ قال الله حبيبي انما الدنيا لاربعه نفر دنیا د سلورو قسم خلقو د پاره را او د سلور واړو در له جدا جدا حال ذکر کړي عبد یو هغه بنده دی رزقه الله مالا الله ورته مال ورکړي وعلما او ور سره په هم ورکړي چې دا مال الله راکړي دا لګول غواړي دي کې خیر خیرات فرض دي دي کې د غریب حق دی علم نه مراد هغه نه چې دا د قران او سنت لوی عالم دی او الله مالم ورکړو دوه په هم د شي مال کې د الله څخه حق دی فهو يتقي فيه ربه نو هغه یریږي په دې مال کې د خپل رب نه د الله نه یریږي ويسلو فيه رحمه سل رحمی پکې ساتي د مور د طرف نه خپلوان د پلار د طرف نه خپلوان د بیبي د طرف نه خپلوان باغې کې غریبانان د ایبرخه کوي ويعلم لله فيه حقا او دې پوهیږي د پاره د الله چې په دې مال کې حق شته زکات شته خیر خیرات شته فهذا بافضل المنازل وې دا ډېر غوړه منازل مالم الله ورکړي او دې حق پیژني نو دا غوره انسان دی او دا په منازل په دې سلور منازلو کې غوره منزل را مالم الله ورکړي او د لګولو طریقې مولا خوري وعبد رزقه الله علما دویم قسم هغه بنده دی الله ورته رزقه الله علما الله ورته علم ورکړي په هده سړی سمجدار دی ولم يرزقه مالا خدل الله مال نه دی ورکړي غریب دی فهو صادق النیه دې رښتینی نیت والے اے زړه کې اخلاص دی یقول دی وی لو ان لی مالا کچره زمام مال وکنا لا عملت بعمل فلان نو ما بم د فلانی نیک سړي غونډه کار کوله زکاتونه بم ورکولې جمعهتونه مدرسې کندې یتیمانان دې تپوس مې کوله فهو نیته نو دل الله د د نیت اجر ور کوي فاجرهما سواء د دې دواړو اجر برابر دی یو بل مالدار دی او په هم د مال لګي او یو فلم علم ور سره شپو سمجدار سره خو مال نشته دی وای کې چرې زما وې کنه نو دی فلانی نه غو دکار به ما کولې دوار ته الله یو شان ته اجر ورکړي دریم قسم هغه بنده وعبد رزقه الله مالا درې ماغه بندره الله ورته مال ورکړي ولم يرزقه علما خو سمجدار نه جمع کوي دا الله د بندگانو حق پکې نه پیژني د بندگانو حق پکې نه پیژني فهو يخبط في ماله بغیر علم فهو يخبط في ماله وای دې دا سره چې دماغ خر لیونه شوی په دې مال کې بغیر دې لمنا خبر دې ته وجه سره لیونه دې باز سره ګور کنه موز هیر دې هر څه تیر دي خلک وای فلانه خو بس په دنیا کې سم لیونه فهو يخبط في ماله نو دې بالکل دیوانه ده په دې خپل مال کې بغیر د نه لایت تقیفی ربه نه پکې د رب نه یریږي ولا یسل فيه رحمه نه پکې سل رحمی ساتي ولا يعلم لله فيه حقا او نه د الله سره حق پکې پیژني فهذا باخبس المنازل وېدا په منازلو کې ناکار منزل او دا ناکار روان دي د بستړې شي دغه شان به جمع کوي اول خو په دنیا کې ذلت راشي ورنه دغه مال به د جهنم د اور سبب جوړ شي وعبدنا سلورم هغه بنده دی لم يرزقه الله مالا نور تعالی مال ورکړي ولا علم نور سره سمجھداري او پوهه شته فهو يقول لوي لو ان لي مالا کچره زما مال وکنا لعلمت فيه بعمل فلان نو د فلانی سره اون ته عمل به کوله ما بم ټي وي غسته وي سيار به غريب له به سور کوله نه او د دې چې څنګه غریبانان شړی او رټي ما بم داسې کوله نو فهو نیته د سره با الله د زړه نیت معاملې کوي نو فوزرهما سواء د دغه مال چې دی نو ور کوي او چې دی نشته خو نیت خراب دی چې الله را کو نو دای دواړو سزا به آخرت برابر وي فوزرهما سواء بوج د دې دواړو به برابر وي رواه ترمذی یو دا حدیث امام ترمذی ذکر کړي وقال حدیث حسن صحیح وصلی الله تعالی علی خیر خلقه رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نے روایت ہے دا فرمائے انہم ذبحوا شات چې دوی یو ګډ ذبح کړو یو بیزه ذبح کړو شات ګډي بیزه دوارو لویل کی فقال النبي صلى الله عليه وسلم نو نبی علیہ السلام فرمایل ما بقی منها سمر باقی پاتې شو سختا سو خیرات او صدقه کو سور باقی پاتې قالت بیبیو فرمایل ما بقی منها باقی پاتې نه دې د دین الا کتفها مگر یو لی چاوګه دی مخکینی خی یو غس لاس ته کتف وای قال الله حبیب فرمایل بقی کلها غیر کتفها وی باقی شو ټول بغیر د دیوګي او لیچنا اې چې الله نوم باندې دی ورکو نو دا باقی شو او د دې اجر به تر قیامت فرض وی او تر همیشه پوری وي وی صرف وګه باقی نه نو ټول باقی شو مون خدا سی وای شي او شی په جیب او خزانه او کور کې پروت ته اداره سره او چې ورکو یې غلاړو د الله حبیب چې دی ورکو هغه باقی شو همیشه شو او دا چې فاتې دی نو دا باقی نه وی بقی کلها غیر کتفها باقی شو ټول لدینا غیر دا غلی چنا رواه الترمذی وقال حدیث حسن صحیح او معنی داوا چې تصدقوا بها الا کتفها دای خو خیرات کو مگر یو لی چوګه پاتې و فقال الله حبیبی بقیت لنا فی الاخره مونږ لټول خیرت کې باقی شو الا کتفها مگر غلی چوغلا پکور کې پرتا دا نو دا خیرت د فار باقی نه وانا اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنهما دا اسماء بنت ابي بکر صدیق رضی الله عنهما نے روایت ہے دا دایشی بی رضی اللہ عنہا مشرخ ہوا قالت دا فرمای قال لی ما ته فرمایلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلا تو کی لا تو کی ته خیر خیرات بندا و ما فیو کی الله علیک ورنا الله هم تعالی در کول بن اے بای سره خیر خیرات کئ نو بند کی نو دا الله د طرف نم په بنشي ویت بند وما لا تو کی فیو کی الله علیک خیر خیرات ورکول بند وما ورن بند بکی الله پتا وفي روایت په روایت کې راغلی الله حبیب ورته انفقی مال لگاوا اوین فحی یو معنا د مال لگاوا اوین زحی د دې یو معنا را ولا تحسوی او شمیرل مکوا او مال محفوظ کوا ما فیحسی الله علیک ورنه بیا به الله تعالی پشمیر درکای او الله بم در نه پخپل خزانو کې مال محفوظ کی درکای وینا ولا توعی او تپلوخو کې مال سنبال و ما فیعی الله علیک ورنه الله بم پخپل خزانو کې تا مال سنبال کی او درکای وینا متفقن علیه وانفحی بالحائل محمله دا حاء مهمله ده چې پینشتا او دغه وان فيه په معنا د ان فی قیر وقذالک زحی د دې ټول یو معنا وا وان ابي هريره رضی الله تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے چې انه سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول چې دی وای ماوری دلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایلی مثل البخیل مثال د بخیل سړی والمنفق او د مال لګون کی یو په یو سړی کې سخاوت ته بل په بخیل له دواړو سره مثال له وای کا مثل رجلین په مثل له دوو سړو دی علیهما جنتان علیهما جنتان چې پدای باندې دو زغری وی من حدیدن دوس بلی اے دوس پنځ غری اچولی تر دې چې پټ کی هغه بندونه د یعنی زغره کتر وګرځيږي او هغه بندونه مندونه پټ کی وتعفو اثرها اثره اثره اے دا زغره ور پس راخ کې شي نو دې چې کم قدمونه پلار علی د زغره راخ کو سره د قدمونو نخې ختمي نو دا مثال لدی ګره د د زړه په لاو شو خیر خیرات سره الله راضي شو نو لکه زغره چا پس راخ کې شي دکم قدمونه واغست لغه ښکاری نروان شي نو داسې چې کم سره مال لګي ګناهونه ختمي ګناهونه د سره په عمل نامه کې وډوي نه و اما البخيل ورچ بخيل له فلا يريد ان ينفق شيئا دې اراده لري چې څه شي خرج کی الا لذقت كل حلقه مگر راجخ شي ار یو کړی د دې زغره مکانه په خپل ځای باندې اې د سره راځي کله کشي فهو يوسعها د هغه کولاوي فلا تتسعو وغرس پر تنګي کولاوي نظرې تنګي پریشان نه ګناهونو انبار دې په نو دا د بخیل او د سخی مثال لا الله حبیب ذکر متفق علیه والجنۃ والدرع ویدا ویل کیږي ستا زغره تو معنا هو المنفق مال لګون کې کله مانفقه او داغه گناهونه د دې د وجه نه معاف کیږي بخیل په دنیا کې مشرمیږي او د گناهونو انبارم کې جوړ شي د گناهونو انبارم هغه باندې جوړ شي وصلی الله تعالی علیه وعنه او د دغه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده دې فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من تصدق چا چې خیرات فرضی وی یا نفلی وی بعدل تمرتن د یو کجوری عمره برابر اے دور خیرات دیو کو لکه د یوی کجوری عمره قیمت ده یا د یوی کجوری عمره شعر او پکې شرط دارې من کسب طیبن د حلال کسب حلال پیسې ګټلې او د حلال پیسو نه دی وی کجوري په مقدار دی خیر خیرات ورک خوا نفلی دی یا فرضی دی او بیا ورپسې وی ولا يقبل الله الا الطيبا الله جل جلاله نه قبل وی خیر خیرات الا الطيبا مگر د حلال او پاک مال حرام مال نه څو خیر خیرات ورکړي نو هغه د الله په حضور کې قبلي نه ځکه د حرام مال بارکه زمونږ د شریعت متطهره فیصله سره و یو سړی حرام مال را جمع کړي او دې توبه واسي نو داغه توبه دارا چې د چانه په ظلم زیاتی دا غست واپس کیږي او که شریعه غنوی نو داغه بال بچ او داغه په وارثانو کې چاله واپس کی او کده سراړو پته نه لګي چې هغه څوک نو بیا دې په غریبانو خیرات کی خود ثواب نیت باندې کوي د حرام مال بارکی د شریعت حکم داري وین قبل وی الله الا طیبا خیر خیرات مگر د پاک مال نه نو کله چې حلال مال له د کجوري عمر خیرات سړي ورکو فان الله يقبلها بيمينه الله دا قبلوي فخپل خلاف سره کما یلیق بشان لکه د الله د شان سره خایي او ثم یربیها بیا دا ډیروي لصاحبها د پار داغا صاحب د دې خیرات د ورکون کې د دې خیرات ادا یو کجور ور لډیرای کما یربی احدکم لکه څنګه چې پرورش کوي یو پتاسو کې فلوه داغا اس د بچی اے اس بچې دې وړو کې غونته او مالک داغه خدمت کوي غټ هستی جوړ شي دا سه یو کجوره دې په صحیح نیت ورکا او حلال مال له الله دې یو کجوري داغه ډیرواله کوي کوي کوي حتا تكون مثل الجبل تر دې چې د غرم رته جوړ شي بعض روایتو کې د وحد د غرم راغلي نو یو کجوره چې د حلال مال دا او په اخلاص دا الله دې بنده د پاره دور ډېرې دور ډېرې چې د وفد د غرم رته جوړ شي لکه یو پیسې چې چلے نو هغه نه دو پیسې شي او دو نه درې شي او لکونه دي جوړ شي نو ستا په لاسو کې یو شی دی ډېریږي او تا الله ته ورکو نار خیرت ته پاره نه ډېریږي الله یې دمر ډېرې چې د غرم رته جوړ شي نو ګور دې دا د لکونو حساب نه دا د کروڑونو حساب نه بلکې د دې په حساب الله قادر دی یو کجوري نه چې د وحد د غرم رډېرې جوړ شي نو دا غي شمیر ما سیوا د الله نه بل هیڅ چاته معلوم دی متفقن علیه د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله د دې حدیث په نقل کول اتفاق دی الفلو وی فتح د فارفا باندې زبر دی وزم اللام لام باندې زما او پیش دی وتشدید الواو او واو باندې شد دی ويقال اذا بكسر الفاء وای د فا کسرم سیدا و اسکان اللام لام به پکې ساکن وي و تخفیف الواو او واو باندې بشد نه وي یعنی فلوا وهو المهر او دا ویل کیږي د اسغ بچتا وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت دا در لوي چې کوم سړی صحیح خیر خیرات او د الله په نوم د حلال مال نه ورکړي داغه د مال نگرانی او حفاظت د الله د طرف او کوم سره خیر خیرات او فرضي صدقات نه ورکړي نو ان قریب دا الله فرمایلی دي چې دا مال زرد یا پس دا به تباکی یو هلاکی د دغه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت ده د نبی عليه الصلاه والسلام نه روایت نقل کوي چې فرمایلی دي وای بینما رجلن چې ډک کو دغه اوبو ډک کو دغه نالې لره دغه اوبو اے یو لخته او خرد اوبو نه ډک شو را روان کله ټول فتتبع الماء دا سړی مو بو پس را روان شو ته خوریت کی خبرې اوریدلې نو چې وی قتل یو سړی باغچه کې بډي والی بل شي ور سره او بلګه فیرا رجل قائم نا صاحب یو سړی ولاړ دی فی حدیقته په خپل باغچه کې او يحول الماء وبد یو زین اړی بل زیل بمسحاته په خپل بلچی سره فقال له نو دغه کس ورته وی یا عبد الله مسمک اے الله بندستانون سره قال نو دغه باغ مالک ورته وی فلان فلانه للاسم الذي اغنم ورته وی سمع فی الصحابه چې دا هغه اوریدل او وریاس دغه مقصد هم داو چې وریاس کې د فلانی باغ ته شوی او ورې دې وی لړ شباغ ولو بک نو دو ورته فلانې نوم مې کوم چې دو وریس کې اورې دل فقال له به ورته یا عبد الله اے دا الله بند لم تسالني عن اسمي دا زمان زما د نوم بار ټول ته پوس کې نا ورته ټول واقعات یې رګه فقال اني سمعت صوت وی ما واورې دو आवाज په صحابه په وریس الذي هغه هاذا ماءه هغه وریز چې داغه وریز دا وبري خو چې کله تاوي دا نوې زما دا ترتیب دی ګور خلق سلوختم نور کوي دی وای فینی انظر زګورم الی ما یخرج منها آغا میوی ته چې دی باغ نه روزي نو زدا میوه چې حاصله کم درې ځای کم درې مېسه خیرات کم یو په دی باغ لګو او یو زما د بال بچ گزاره خلق سلوختم نور کوي د سم نور کوي شلم نور کوي وی فاتصدق بسلسه زدرې مې څه خیرات کړ واکل انا وعیالی سلسن او زاو زما بال بچ درې مې څه خرو وارد فیها سلسه او درې مې څه خرچه په دی باغ کې او دغه شان وګنيشتا نه چینشتا نه مې پیه کنهسته او چې کله ضرورت شي کنه نو رب العالمین د خپل طرف نو غوړوي دا غره کیسه کہانی ندی دا الله د حبیب پیغام نه چې کله یو سړی کوم حق په مقرر دی غیر زیات ورکړي چې مثال په تور دیو سړی 50 روپۍ زکات دی دی وای دا یو په سیوا دا دو په سیوا نو پدې کې کمې نه راځي تاسو لمخ کې تیر شول زبان نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره راوته ده چې د خیر خیرات د وجه نه مال کوي غنا بلکې دی رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وی الحر د مشکل الفاظ معنا درته کوي حرس ته وای الارض الملبسه اغاز مکا چې هغه بالکل پټوي حجارت سودا په تور غټو ای توري توري غټي په والشرجتو په فتحې د شین معجمه سره او را پکې ساکنه دا او جیم دی دا هي مسیر الماء دوبو د تلو زیل ویل کنه علی نهر خړ نو دې ته شرجتون ویل دی حدیث کې در لګورا دی باب کې د سخاوت خبرې او کې داغه فائدې ذکر دي یرستو کې ان شاء الله د بخل دنیوي او اخروی نقصان بدر نه ذکر کړي وصلی الله تعالی علی البخل والشح باب دې په بیان د منع کې د بخل نه ور بخل او شح دا د باز علماء کرام په نسبانی یو شی دی او باج علماء وای چې بخل کله ډېر انتهایی درجه لورسي او یو سره ډېر زیات بخیل شي نو دغه بخل تبیا شح وای قال الله تعالی الله رب العزت فرمایلی وای و اما من بخلا هر چې هغه انسان دې چې هغه بخل وکړي او کم دې کې مال لګول په د شریعت حکم دی او نه لګي واستغنا او د ځان بے پروا کو د اغ نعمتونو نا چې کم په آخرت او جنت کې الله دل تیار کړی وکذب بالحسنا او د دروغ نسبت یو کو اغ خیست دین تا اغ شریعت خیست ته چې قران او سنت او اسلام دی نو الله وی فسن یسره للعسرا زرد چې تغنی عنه او اس فائدہ به ورن کی دتا اس دفع بن کی ددن مال هو غمال دد چلا دنیا کې ورکړ او د بخل کولو اذا تردا اذا تردا یو معنا دا کله چې د خبر پاغه کند کې ورغورځي تردادی ته وای د بار زینا کندل ورغورځي لکه تاسو له تیرشي ول متردیه د غر نه راغورځولې شي او تردادی ته وای ردا صادر ته وای دې کې د کفن صادر ته مراد ده د د مال بدل اس فائدہ ورنکی او د دنه به اس عذاب دفن کی ذات تردا کله چې دې په صادر د کفن کې رون غړل شي وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی ومن یوق شح نفسه هرغه څوک چې بچ کړي شو د بخل د خپل نفس نه اے رب العالمین د بخل نه چې څوک ساتي نفولائک هم المفلحون وای دغه خلق کامل کامیاب څوک چې الله د بخیلین او ساتي او بخل په کې وانه شولو او پد کې د بخل مقابله کې سخاوت واچولو نو دا په دنیا او آخرت کې الله رب العزت وی کامیاب دا خود قران آیاتونو چې اوسو ذکر کړي وامل حدیث ورشا حدیث دی فتقدمت جمله منها وړوان دې تیر شول غند دینا فل باب السابق په مخ کې باب چې الله حبیب صلی الله علیه وسلم د بخل نصور منع کړي اے دا الله د حبیب په دعاګانو کې دا اللهم انی اعوذ بک من البخل یا الله زستا په ذات عالیه د بخیل توب نه پناځي غواړ او بخل ناکار صفت ده وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ د جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال فرمایلی دی اتقوا الظلم اے خلق ځان د ظلم نه بچو ساتي سوک وحی ما د چاړه له تکلیف مرسوي د چا په مال او جیداد او حق قبضه مکوي فان الظلم بیشک یو ظلم ظلمات سبب د غنو تیارو وی یوم القیامت پرز قیامت یو ظلم بد غنو تیارو سبب جوړ شي پرز قیامت علا ان سفکو دماءهم دا چې دی وینې توی کړی یو بل اې د بخل د وجه نه خلک ګور د مال د جیدات د بخل د وجه نه وینې توی یو کیو سره وای زده ظالم دی او د پریشي قبضه کوي زما الله شتا نو وینې بم توی نشي الله د خپل در ور نه واغت ډې ور دغه د مال بخل د وجه نه راپور ته کل اعلان سفکو دماءهم دیو بل وینې توی واستحلوا محارمهم او دای حلال غنل هغه حرام سيزونه دي کم سيزونه الله حرام کړو د بخل د وجه نه هغه سکه هغه حلال غنل رواه مسلم د دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد انصار والمواسات باب د بیان د ایثار کې چې ته ایثار وای ایثار دې ته وای چې تعلم ضرورت دی او بلم ضرورت دی خودموز بل مسلمان ضرورت دی په خپل ضرورت باندې اے او سره موړ دی ورس ور سره ډیر دی اغازیاتی شی ورکول لوی خبره ده خود دې مقابله کې لوی نه ده چې ته په خپل ځان نیمګړې فریزي او بل سکے بل ته ورکه ادا واقعا در تقرا شریف کی ذکر وا وی ابو یزید رحم الله وی وی زه چا دور نه ملامت کړي خدا هغه چا ملامت کړي وی د دی افغانستان د خراسان د علاقې او نوجوان وی حج تراغله نو وی طواف کول ما ورته وی تاسو عیسی وی ما ته وی تاسو ایثار څه توای نو ما ولې مو ایثار دی توای کچره او زهد څه توای زهد او تقوا وی ما مونږ دې توایو کچری عموم نوخرو او کني نو صبر کو وی ما تا غنو جوان وای چې په بلخ او خراسان کې د سپوم دا طریقه ده سپی کومو می غوخري او کني نو صبر کوي وای ما ولې تاسو زهد څه توای وی مونږ کنمو مو صبر کوو که یو شی مو مخبلم ضرورت دی نو ایثار کوو دې ته ایثار وایي یو شی در سره ده او تعلم ضرورت ده او بل تم ده او د بل ضرورت ده ځان نروان دي کو دي ته وي باب الیسار او مواسات غمخواري ته وي لکه د رمضان شریف بارک راغلی شهر المواسات غمخواري دی لوي د بل د بیماری د بل د لوګي د بل د یتیمانانو د بل د کونډي تا سره غمخواري رزل کې راغی فکر کې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی جلوه د مؤمنانو صفت ذکر کړي د انصار او د مدینی صفت ذکر کړي ويسرون علی انفسهم دای غره کوي دا مؤمنان په خپل ځانونو ولو کان بهم خصاصه اگر کوي په دایوانه سخت لګا وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چلوې یطعمون الطعام دا مؤمنان ور کوي طعام علی حبه سره د محبت د طعام نسیوات نه خپل ور سره مینه راو مو قام سره مینه کړی چې ته ولا خپل موګه او خپل دې مولا ضرورت ته مسکینن مسکین ته ور کوي و یتیمن یتیم ته ور کوي و اسیرا او قیدی له ور کوي وعن ابي هريره رضی الله عنه د دې بارک درلوس یو حدیث ذکر کوي ابو هريره رضی الله عنه نے روایت ته فرمایي وَيَا رَجُلٌ راغله یو سړی نبی صلی الله علیه وسلم فقال انی مجهود دیو دور ته وی چې صح اوګه زپا مشقت کی او صح اوګه فارسل الی بعض نسائه دا الله حبیب پیغام ولې ګلو بازی بی بیانو ته نه کورونه نه بی بیانې فقالت نو دی بی بی طرف نه ورته جواب راغې چې والذی بعثک بالحق قسم می دی پاغ ذات چې حبیب ته په حق را لګلې ما عندي الا ما ما سره خو بغیر دوبو نه بل شي نشته یو بیبي د کور نه جواب راغی ثم ارسل الى اخرى به بلی بیبي ته خبر راولې ګلو چې او ملما او خدای دې مهمان راغله فقال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله حبيب چې کله خپل کورونو حال معلوم شو ورته نو وی فرمایل من يضيف هذا الليله سوق دې چې دا بننش په ملمک فقال رجل من الانصار نو یو سړی د انصارونه انا یا رسول الله زید الله رسول دا ابو طلحه رضی الله عنه ده او د دې بیبي او ام سلیم رضی الله عنها فانطلق به الى رحمه نو د خپل کور ته بوتلو نو د ملمن مخ کی بیبی ته پټ وردن نشو فقال لامراته بیبی ته وی وی تعالی پتشتا دا خود رسول الله ملمد اکرمی زوی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم عزت کا د ملما د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفي روایت یو روایت کې راغلی قال لامراته بیبی ته وی هل عندك شیء تا سره څه شی شته قالت لا غي وس خوشته دی نه الا قوت سبياني مگر هغه خوراک د ماشومانو زما قال صحابي ورته فعلليهم بشين وی دای اوغلوا پس شی والے تاسو پس شی اوغلوا و اذا ارادوا العشاء او کله چې دای اراده لري د ماخام د روټي نو فنومیهم پس طریقې ودکا اوځي کې علماو ذکر کړي چې یو پل ملمره یو پل خپل ماشومان بچی دي نو حق د چا د ماشومان او حق مخ کړي خو دې کې علماو دا جواب کړل لکه حضرت ثانوی رحمت الله علیه او نور علماو وای دا نه غني چې ماشومان بالکل نار پر خلو ملمه مخ کې کو ځکه شرعاً د بچو حق د ملمن روان دي ځکه د بچو نان نفقه په والدینو باندې فرض ده فرض ده کدی غریب یو کمالدار او د بچو نان نفقه پیسه ده دا په فرض ده او مل مبارکي ځنی علما وایي چې مل مستیا سنت ده د سنتو درجه د فرض نه رسي وای دا اصل کې دا سیو ماشومان د هر شاده مشاهده ده روټي خوري او سات پس بیا غواړي یو سات پس بیا غواړي فقعدو کینا سل واکل زیفو ملمر روټیو خړا و باتا تواویې دي خزه او خاون ټول شپه لګته رک او دا ابو طلحه ام سلیم رضی الله عنهما فلما اصبح هر کله چې سبای کو نو غدا علی النبی صلی الله علیه وسلم ساری وخت نبی علیہ السلام تلاړو د سبا مزلا علماء ذکر کوي نبی علیہ السلام چې مزو کو دا سه صف کې لټول شوک نبو طلحه رضی الله عنه سي ورته وی فقال لقد عجب الله من صنيعكما بزيفكما الليله وی الله تعجب کړي د کمایلی کو بشانی هی یعنی راضی شوی دی دا غکار تاسو د دواړو نه د ملمس تاسو دواړو سره بیگاش په وی بیگا چې مو ملمس سره سکړي الہ العالمین راضی شوی او تاسو بارکه درځاونګي فیصله کړی دغه حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت ده قال نے فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي طعام الاثنين طعام د دوو کسانو کافی ثلاثه دا دریو ته کافی کی نو کوم مثال په تور یو ځای کې په یو کور کې دوه مسلمانان دي نو دای کدال شریعت د حکم تابعداریو کی نو دغه دوه کسانو تو عام دریم تم کافی کیږي یو د الله د لار ملما مر سره مړی وطعام الثلاثه او طعام د دریو کسانو کافل اربعه دا کافی کیږي سلورتا متفقن علیه وطعام الاربعه او طعام د سرور کسانو یکفی الثمانیه دا کافی کیږي اتو ته چکلای کی هرسنی او طعام خود سرور د قوت کې ناس کړ او هر یو سنت طریقې مطابق کې ناس تو عذر کې دای چې دا بند مان ډېر اوخري نو پدې کې الله خیر او برکت راوړي وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه او دې کې مقصد د طعام ډېرې دوسره مسلمان ته وای کړي یو دا نو خیر دې نیمه تو خره نیمه بل ور کده دعاو دا نو خیر دې دو ځان سره نور مبارک نو د اخرت ګټه به جوړ شي او دې ته مواسات وي یو بل غم خواریو کوي د یو بل سره په غم او تکلیف کې شریک شي دا ابي سعید خدری رضی الله عنه نه روایت ده قال دی وای بینما نحنو فمن دې کې چې موږ فی سفرن په سفر کې مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام سره اذا جاء رجل راغ نبی علیہ السلام ته وسړی علی راحلتن پيو سورلای باندې له چې داد د پاره فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا نو د دا خپل نظر خيو ګس طرف ته اړول راړول یو طرف لې قتل بل طرف لې قتل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل من کان معه راسوک چې غسروي فضل الظهر یعنی سیوای سورلی فلیعد به نو دې دې ورکی علامنا چا تلا زهر له چې دا غسر سورلی دي اے چا سره سیوای سورلی وی نو په دې سفر کې چې کوم مجاهدین دی وای سر سورلی شور کوي ورله ومن کان له فضل من زاد او چا سره چې وی سیوای من زادن دا توخی او خوراک د سفر نه فل يعود به علام الله زاد له نو دې دی ور کی داغه ناغه چاله چې هغه سرا د سفر خوراک او سامان نشته فذكر الله حبيب وی ذکر کړ من اصناف المال د قسمونو د مالونو نه ما غذا کر چې ذکر کړ تر دې پورې دوره مبالغه وکا چې سورلی د چانی او تا سره سورلی ورکا او د چا سره د سفر سامان نشته وګې دې تو ورته ورکا وای حتا راینا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین فرمای تر دې چې موږ دا خبر او کتا الله حق لاحد منا چې نشته د حق د پار دی او تن من نازمون فی فضل پسی وای شکی اے داسې الله حبیب کوم کو مونږ وی چې د کم سړي د خوراک او ضرورت نشيوا شي دا ډو پدې کې حق نشتا بلکې دا د الله رب العزت په لار کې ورکی واسورلی دا مال له خوراک دې رواه مسلمن د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله فرمایله دا حضرت صالح ابن سعد رضی الله عنه نے روایت ہے چن امراتن بیشک و زنانا جات الى رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم ترالا دی بردتن دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته یو کپڑا راړه منسوجتن چې هغه منسوجتن داغه نسج غړې شوی یعنی تیار کړي یعنی یو جوړ کړي شوی صادر د الله حبیب تراو اره د الله حبیب ته یو جوړ کړي شوی صادر فقالت دی زنانه ورته فرمایله محتاج نه دی ها په داسې حال کې چې د الله حبيب دیتا ضرورت مخصوص کولو د الله حبيب دیتا ضرورت مو او جامع مبارک یې نه وي فخرج الینا صحابي وای مون تروته و انها ازاره او دغه صادر نه نبی رسول الله لنګ مبارک والے جمعات سروتو د الله حبیب دغه صادر نشي زنانه ورته هدیه کروړو دی لنګ فقال فلان و یو صحابي و فلانه نو مداغه فلانی صحابي و چې نو مداو اکسونیها اے دا الله حبیب دا ما تراکا او ما تیرا واغوندا ما احسنها سمره خیستوي او سمره در سره خون کوي فقال نعم دا الله حبیب فرمایل وی او ځکه دا داسې مبارک خپلو چې دې کې لا خبره نه فجلس النبي صلی الله علیه وسلم فی المجلس تعالی حبیب کې ناس په دې مجلس کې سمره چې الله ته منظور وا ثم رجع او بیا کور تلاړو لنګ پرانستو بل لنګ یو تړلو فتوا واه او روین غاړو ثم ارسل بها الیه او به د کور او د حجرې نه صحابي ترولې غلو نو دا ټول مرګري ورته غوسه شو صحابه کرام فقاله له القوم دې ټول صحابه ورته وي ما احسنت ویتا خو نکړ دا خو خکارو نکو لبسها النبي صلى الله عليه وسلم دګور دا صادر نبی علیہ السلام د لنګ په تور باندې غوست او محتاج نه دی ها د الله حبیب دې ته ضرورت محسوس کول او سم مثال ته او بیا دې تاو غوستو وعلم تعالی خو پته چې انه لا يرد سائلا دا الله حبیب کا غوستل جامې دي چې غوستي کنا نو سوال کون کې رد کړي نه فقال اصحاب ورته ملامت را باندې موای انی والله زچې مقسم می دی په الله ما سالته لالبسها ما د دې لپاره سوال نه کړی چې دې واغوندم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یو شی لري کې او دې واغوندم انما سالته لتكون کفنی دا صادر مبارک می دی وغفتو د دې د مبارک بدن سره لګیدل چې دا زما کفن جوړ شي قال سهل سهل رضی الله عنه وی فکانت کفنه څنګه چې د صحابي ګمانو دغه صادر دغه کفن شو وصیت یو اولاد تکړو چې وفات شم کړه نو مال ودا مبارک صادر د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره جوړوي دا براته کفن جوړوي رواه البخاری دې کې خو یو د صحابه د محبت د قبر او د آخرت د فکر ذکر یو فرمایلو دې مداوي چې الله حبیب کې سمره غم خواري و چا چې څه شی ته غوښته ده کنه نو دا غي د مبارک خلینه نه ندی روتی نه تی ندی روتی دارنګ دا یو حدیث ته دا دی باب په ختمی کی ګورې ورته ابو موسی شری رضی الله عنه نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الاشعرین اذا ارملوا في الغزو ویدا اشعریین قبیله والا چې ابو موسی شری رضی الله عنه دا غینو اذا ارملو فی الغزو وی کله چې ختم شي هغه د سفر خوراک او اسباب د دوی په غزا کې حدیث رسوچ کو یو قلت عام عیالهم یا کم شي تو عام د بال بج د دوی بالمدینه دی په مدینه منوره کې نو جمعو ما کان عندهم راجب کی لا ټول قبیله هغه چې وی د دوی سره فی صوب واحدن پيو صادر او جامه کې بالسویه برابر برابر فهم مني وانا منهم دا ډېر وای دا قبيله زمانہ دا او زد دینه اې دې قبيله طریقه سوا جهاد لبروانو نو د ټول خاندان هغه د سفر خوراک شي ختم شو نو یو کس به راړی او درستخان به وړول نو چا سره چې بسو را وېړل او بیا به برابر برابر کلو تقسیم وکړ او په مدینه منوره کې دا قبیله وا نو کله چې بدای د بال بچ هغه خرچه کم شو نو ټول خاندان به یو ځای راجم کا او برابر په برابر به تقسیم کا د الله حبیب وي چون کې دای کې غم خواري را دبل مسلمان دبل یتیم دبل کندې دبل ماشومانو نفهم مني وانا منه دا قبیله چې دا زمانہ دا او زد دوی نه متفقن علیه ارملو اے فرغ زادهم چې ختم شي اغا سفر والا سامان دوی او قارب الفراغ یا ختمې دوت نږدې شي وصلی الله باب التنافس فی امور الاخره باب د په بیان د هغه آیاتونو د حدیثو کې چې یو سړی د مینا ساتي په امور او کارونو د آخرت اې د آخرت په کار کې رغبت او دلچسپي اختیارول او دا د کامل ایمان نه چې کم خکارونه د آخرت دی هغه کې رغبت او مینه ساتي باب التنافس باب د په بیان د رغبت او د مینې کولو کې فی امور الاخره په کارونه د آخرت والاستکثار والاستکثار مما یتبرک به او طلب د ډیر والی کول مما د هغه سنه یتبرک به چې پاغه باندې تبرک حاصلې دي اے یو شی باندې تبرک حاصلې کی نو تداغه د ډیر والی طلب کې لکه د نبی رسول الله جوټوا داغی دخلی مبارک یا غلاړی وی داغی داو د صبح وی پدی کې به صحابه کرامو د ډیر والی طلب کول قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی وفي ذالک او د دې د اخرت د نعمتونو د حصول بارکه فلیتنافس المتنافسون بکار د چې مين او ساتي مين ساتي لکه دنیوي امور کې خلق سور رغبت کوي وای دا خفانی دنیا دا او په دې فنا او زوال را روان دي د اخرت بارکی تاسو یو بل سره مقابله وکړي وان سال ابن سعد رضی الله عنه د سال ابن سعد رضی الله عنه نے روایت ہے ان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوتیه به شراب اراوړې شوی غیتا د سکول صوبو په یو پیاله کې راوړې شو فشرب منه د الله حبیب دا غینا اوس کړي وان یمینه غلام د الله د حبیب کی طرف تا یو نوجوان ناس یو لک او نوجوان ناس غلام بالغ تم وای او نابالغ لم وای وان یساره الاشیاء او د الله د حبیب ګس طرف ته بډاګان ناس مشران مشران صحابه نګوره د ماشومان هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جوټه کې او د نوجوانان هم د هغه په جوټه مبارکه کې دمرا یعنی رغبت فقال الغلام لا اغه نوجوان وی لا نا والله قسم دی په الله یا رسول الله اے دا الله رسولا لا اوسر بنصیبی من کا حدن زنغور کوم پاب اغبرخ زما سره چې تان دی وطن زما حق دی او تاسو جټو بل چاله چت ورکو مال به رب به راکې فتل له رسول الله صلی الله علیه وسلم فی یدی دا الله حبیب هغه پیاله ورکا فلاس دا او دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د خلو د لاړو مبارکو هغه متبرک وب ادا هغه د نوجوان صحابي اوس کلی متفقن علیه دا درته وی ګوره یو دور داسې وو چې د ماشومانو د دین په کارونو کې داسې رغبت او غیم تبرکات دینی ادا کې پیژند او نن د دین کار باره کې سور سره د رغبتي یا خو بداو چې پړومبي سب په خلکو جنگ وو اوس د خلکو څه طریقه را بعضی جمعات له وخت راشي نورست وکینی مخ کې لارم بند دا رست بینیت تړي مخ کې مخ کې سکونه سپراتی اب دغه شان پر یو یو تو یزانو کا بلبل تو یزانو کا یو یو تو اقامت کا د دین په کارونو کې دا سستی راغلی سلهو وېدا پتاي مصنا ته سره دې نه دوټ کیږي په فوق فوق د پاسه اے وضعه دا پیاله کې خو بلاس داغ کې او دا غلام وېسو کو دا نابالغ معصوم سو کو وهو ابن عباس رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام د تر زویو او د نبی علیہ السلام چې وفات شو لا بلوغ تنور رسیدل نو ګور دور کم عمر کې د خپل حبیب هغه تبرکات داسې پیژندل وان ابي هريره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نے روایت چې نبی عليه السلام قال فرمایلی بینما ایوب علیہ السلام پمند دي کې ایوب علیہ السلام رب العزا چې دی عزت خاوند او جل او ذل شان خاوند یا ایوب ایوب علیہ السلام علم اکن اغنیتک آیا ما ته به پروا کړې نه عما را سن تراج ته ګوري ته خو ما د مال او دولت نه به پروا کړې د نبی پزړ کې د مال او دولت هیڅ حیثیت نه دنیا غي تلک څنګه الله وای چې ذلیل راته ورتخکاری قال ایوب علیہ السلام بلا ولنا الله تا زما زړه د دنیا نه بے پروا کړي و عزتک او ستا په عزت مې قسم وي ولکن لا غنا بی عن برکتک لیکن الله ته چې کوم برکات را لېږي نو ستا د برکات نه زما زړه بے پروا نه د دنیوي مال نه خو مې زړه بے پروا ده او چې ته معجزتن را لېږي د برنا الله زما معجزه دا او ستاره هم او کرم دې نو الله ستاسو برکات او نزبې پروا نه ولکن لا غنا بی نشته دې بے پروايي په ما کې ان برکت کا الله ستاسو برکات او نزم مستغنی نه رواه البخاری یو د دې حدیث روایت امام بخاری رحم الله ذکر کړی صلی الله تعالی فضل الغنی الشاکر وای باب دې په بیان د فضیلت د مالدار شکر گزار چې الله ولا مال مور کړي او د کې شکر گزاري میشه او شکر گزاري څه ته وای او غنی شاکر چاته وای وهو من او دا هغه مالدار دې اخذ المال من وجهه چې د مال وګټي په صحیح طریقې چې د قران او سنت کوم حکم دی دروغ نه دی ویلي غلا نه کړي دوکه نه کړي وصرفه او د غټلو نفس د اعمال لګي فی وجوهه فاغه طریقو د دې کې المامور بها چې داغه وارث قران او سنت کې حکم کړی شوی نو د توي مالدار شکر گزار مال ګټنم د په حلال طریقې او هغه ځای کې ولګول چې الله او رسول حکم لګوري چې ما ته الله او رسول کوم ځای کې ویل چې دا ولګو قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دې په خپل کتاب عظیم شان فاما من هر چا غسوب دی اعطا چې مال ورکو د الله لار کې مناسب زینو کې وتقا او د الله نه او یریدو وصدق بالحسنا او تصدیق یو کو دا غایسته دین چې دین د اسلام نه نو الله فرمایي فسن یسره لليسرا زرد چې آسان بکو دې د پاره دا آسان دي اے دا دین بول آسان او پنور دین تلل ورته الله دا غي توفیق بول ورکی وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی وسيجنبها الاتقى زرد زرد چې ځان به بچ کی د دې جهنم نه الاتقى غډر پرزګار الذي هغه ډېر پرزګار یوتی ماله چې دې ورکوي مال خپل د الله لار کې په مناسب زینو کې یتزکا او په دې مال ورکولو کې ریا نمود د ځان شهرت مقصد نه یتزکا ځان پاکه چې ګناهونو نه پاک شم مگر د پار د لټولو دا غوجه او د مخ د خپل رب العالی چې الله ډېر اوچته ولا سوف يرضى او زرد چې دا سه مال لګونکې راضي او خوشاله وشي وقال تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دوی دې ان تبد الصدقات کچره تاسو سرګندوي دا خیراتونه فنعم ما هيا نو خریدا دا سرګندو له خبره و ان تخفوها او کچره پټوي دا خیراتونه پټه ورکوي وتؤتها الفقراء ورکوي فقیرانو غریبانو ته فهو خیر لكم نو دا پټ ورکول تاسو لړیر غوړوي او اهل علم لیکلي وای نفلی خیر خیرات چې څوک ورکوي نو پټ دی ورکی او دا فرضي زکات ته سرګن ورکی نو خبره ځکه دا په د فرض دی او دا په د لازم دی بل طرف له دا خبرم د مسلمان بدګماني و فزان نه جوړي چې ته د سراډو خیر خیرات زکاتم سرګن نور کې غریب لا نټور خلق وې دا بخیل له او بدګماني به در باندې راشي نو زکات دې سړې سرګن ور کوي او نفلی خیر خیرات ته پټ ور کوي ويكفر عنكم من سيئاتكم لری بکی الله تاسو نستاسو گناهونه د دې خیر خیرات او صدقات د وجنا والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو عمل کوي خبردار دی وقال تعالی او فرمایلی دی الله تعالی چې لوی دی لن تنالوا البر هرگز نشي رسیدې تاسو د نیکی په میدان کې کمال تا حتا تنفقوا تر دې چولګوي مما د هغه مال نه تحبون چې تاسو ورسره مینه ساتي د ګوره بهترین نه بهترین غورا نه غورا محبوب ترین مال بر الله لاره کې لګي وما تنفقوا من شيء او هغه چې لګوي تاسو د سشینا لګ دې ډېر دې خله بد دې فین الله به علیم بیشک الله پاغه باندې فوهره مصنف رحمت الله علیه وی والآیات فی فضل الانفاق آیاتنا په غروالی د مال لګولو کې فتواعات الله پتا بيدارو کې کثیرۃ القرآن شریف کې ډېر دي معلومات او معلوم دي وان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نے روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چلا حسد الا فی اسنته زیر دل ندی پکار اور رشک قابل رشک ندی مگر دو کسان دنیا کې ګور سره چاله خو زیریږي وای چاله مزیریږي خو دوه کسان له زیریږي چې کاش زمام داسې حال وي رجل یو غسړی آتاه الله مالا الله ورته حلال مال ورکړي فصلته علی هلکته او به دل وسو طاقت ورکړي دا غي د لګول فی الحق په حق وګوره د لګول نه تعبیر کو په هلکته سره یعنی دا سه بے انتها مال الله لپاره کې لګي نو دې دلې طاقت او توفیق ورکړې دا غي د لګولو خو فل حق د حق په لار کې نو دا چې سړی ته زیرې دل په کار دی چې الله ولا حلال مالم ورکړي او بیا په حق او خیر زینو کې د لګولو توفیق هم ورکړي ورجل ورجل او دې مغه سړی دی عطاه الله حکمتن چې هغه تعالی د قران او سنت علم سره د عمل نور کړي فهو يقضي بها نو کدل سو فیصله راړي کنا نو د قران او سنت حق فیصله ولکې ويعلمها او د قران او سنت خلق لخي نو وی دل زیر دل پکار دی چې کاش زم داسې وي د قران او سنت علم وي او چار ال فیصله راړي او ما ول حق فیصله کوله او ما دا خلق لا د الله د رضا لپاره کوله متفقن علیه وتقدم شرحه قریبا د دې حدیث شرح او یوس درلته رشو دارست حدیث درلته د مضمون دغه د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته ان النبي صلی الله علیه وسلم قال چې الله حبیب فرمایلی لا حسن الا فی سنته زیرې دل او پسې دل ندی پکار مگر دو کسانو ته رجل یو سره عطا الله القرآن چې هغه تعالی د قرآن علم ورکړي فهو يقوم به ناغو دریږي د قران سره نه الله وارا نهار فاوقات د شپې او فاوقات د رس کې او په نفل او په سنت او فرض کې قران لولي ورجل بلغ سره یاتاه الله مال نغه تعالی حلال مال ور کړي فهو ينفقه نو هغه لګوي دا مال انا الليل وانا النهار فاوقات د شپې او فاوقات د رس کې متفق علیه الانا یعنی الساعات دا د دې لفظ معنی در لوکا چې دا په معنا د لمحات او د اوقات راځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ابي هريره رضی الله عنه د حضرت ابي هريره رضی الله عنه نے روایت ہے ان فقراء المهاجرين چې وای بشکا غ فقيران د مهاجرو اتاو رسول الله صلی الله علیه وسلم دای راغلی رسول الله فقالوا ندی ویلی ذهب اهل الدسور وی حاصل کل خاوندان د مالونو تور ډیر مالونو ته وای وی حاصل کل خاوندان د ډیر مالونو بد درجات العلا درجه لوی لوی والنعیم المقیم او هغه نعمتونه د جنت همیشه فقال الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی فقیران و مهاجرین ته وی وما ذاک دا څنګه فقالو نو مهاجرین ورته وی یصلون کما نصلی پیدا الله حبیب دای مسکې لکه مونږه مسکو ويصومون او دای روجی نسی کما نصوم لکه مونږه روجی نسو ويتصدقون دای خیراتونه کوي ولا نتصدق او موږ د خیر خیرات وس نشته ويعتقون دای غلامان او وین دې آزادای ولا نعتق موږ نه آزاد او زموږ د آزادول وس او طاقت نشته نو بس په دې میدان کې رہی د موږ نه مخ کې لاړ وردا د صحابه د اخرت یو فکر جوړ لکه نن زموږ د دنیا فکر جوړ دی چې فلانه را نه په فلانی کار کې مخ کې شو او جیداد ډېر شو بنگلې ډېر شو او خلق او ډل پلې ډېر شو د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین فکر دا چې دا فلانه مسلمان همال دینی کار کې مخ کې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل افلا اعلمکم شیئا آیا تعلیم ندر کوم تاسو لدی یوشی سوانا چې غم کوي مثل ما صنعتم لکه تاسو څنګه نیک اعمال کوئ قالوا صحابه کرام وی بلا ولنا یا رسول الله اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ له خدا کې یو عمل وخیا چې موږ د دې مالدار مسلمانانو پس ورورسو او د ځان نرست خلقو نا مخ کې لاړ شو قال الله حبیب فرمایل تسبحونا سبحان الله بوایي راواپس شل غریبانان مهاجرین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقال لی ورتوی سمع سمع اخواننا وی واوری دل زمونږه غرونو مالدارو اهل الاموال چې غاوندان نو مالونو دي بما هغه عمل فعلنا چې مونږه کو ففعلوا مثله ناغیم دغه شان کار شروع نو دا خو بو سي دور ثواب به علم ملاويږي او د خیر خیرات او د مال د لګولو غي علاوه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ذالک فضل الله یوتیه من یشاء دا د الله فضل له ورکیه چاله چې فخشی زما په وس کې نشته بس ای دا الله مال او دولت ورکړي حلال مال دې پنی کو زیونی لګئی او سره د دین استاسو غنته نورم نیک اعمال کوي نو دا د الله فضل له ورکوي چاله شي په خوشي متفق علیه وهذا لفظ وهذا لفظ روایت مسلم حدیث خود بخاری او مسلم شریف د دواړو محدثین رحمهم الله له خدای کې د الفاظ د امام مسلم رحم الله الدسور تاسو ته الاموال الکثیره ډیر مالونه والله اعلم د دې حدیث کې دا او هل چې ګورا حلال مال چې په صحیح ځای لګي نو دام د دا الله فضل دی ګورا هغه قران او سنت کې د آباد شیخان بے علم ځنی وخت د مطلق مال دشمنی کوي که څوک دکان کې ناز ته و یره دم د دکان نه بوت جوړ کړي که څوک نو کار دی وای دتی بوت جوړ کړي هغه مزمت چې قران او حدیث کې راغلي هغه د مال حرام دی او د هغه مال نه چې ته د دین نه غافل شې او که حلال مال له او ته په دین نه غافل نه ندی ته وی ذالک فضل الله یوتیه من یشاء باب ذکر الموت وقصر العمل باب د بیان د ذکر د یاداش د مرګ کې هما یو په دغه ملائکو کې وای اللهم نبی هريره اعلان ہو دا ابو ہریر رضی اللہ عنہ نے روایت سے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ما من یوم نشت یورز خلفا دنیا او خیرت کې بدلی ورشي اے د ملائکو دعا قبليږي او د سار نه تر ماقام وي ويقول الاخر او بل وي اللهم اعطي اے الله ورکی ممسکن هغه چاله چې مال استاد دین لګولو نه بن کړي او دې پاغي کی خیر خیرات نو ور کوي نو ور کې دل تلفن هلاکواله دا مال هلاک کی او دا مال تباہ کی او د ملائکه دعا قبليږي کم مال کې خیر خیرات ني هغه کې د غریب تپوس ني نو سمودا ک امتحانن دغه مالک سروي خو اخر کې پاغه کې تباہی او بربادی راشي متفق علیه دیوانه د امام بخاری او د امام مسلم رحم الله اتفاق ده وصلی او د دغه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي 1552 نمبر حدیث ته چې نبی علیہ السلام فرمایلی قال الله تعالی چې الله رب العزت فرمایلی دې ته حدیث قدسی وایي دا الله غ کلام نبی علیہ السلام مونږ او تاسو ته نقل کی وګوره د قران او د حدیث قدسی په منځ کې دا فرق دی قران شریف کې الفاظ هم د الله د طرف نه او مقصد هم د الله د طرف نه او حدیث قدسی دی ته وای چې داغه هغه مفهوم او معنا د الله د طرف نه دا او الفاظ د نبی علیہ السلام قال الله تعالی وی فرمایلی دی الله تعالی انفق یا ابن آدم لگوا خرچ کوا اے بنی آدمہ نو چې کله ته لګې فزان پر بال بچ په غریبانو خیر خیرات ورکې نو ينفق عليك تابانه بم د برنا خرچ کول شي الله بدر کوي او کتی بندې نو مسله رسول روانه ده د الله د طرف نم بیا بندي انفق یا ابن آدم خرچه کا و مال لگا و اے بنی آدم ينفق عليك نو طالبان بم د بر طرفنا خرچ کول شي او طالب الله درکې متفقن علی وان عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نے روایت سے دے فرمائی ان رجلا چې بشک یو صحابي سال رسول الله صلی الله علیه وسلم تپو سکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وی ایل اسلام خیر کم یو اسلام افضل او غره قال الله حبیب ورتوی دا مسلمانی او اسلام غره ده تطعم الطعام غریبانانو ته الله د رضا په بنیاد طعام ورکوا وتقرا السلام او سلام وایا علا من فاغشا عرفت چتی پیجنی ومن لم تعرف او کنی پیجنی اے مسلمان دینو که پیجنی او کنی پیجنی سلام جوایا وای دا د قیامت په نخو کې یو نخره چې څوک پیجنې سلام به پیشي چې نه پیجنې سلام به پیلاجي سلام د مسلمانۍ یو حق دی سلام د مسلمانۍ یو حق دی نو په هر مسلمان به سلام اچي او په غیر مسلم سلام نشته او چې چا باندې سلام واچول شي دلم پکار دي بعض دا سه ناپوه دی او په دنیا کې دا سه ورغر چې ته په سلام اچي او هغه واپس سلام نه اچي نو سلام اچول سنت دی او جواب ورکول واجب دی وعن هو دغه صحابي عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی الله عنهما نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی 40 خصلتن وی سلوی خیون دی نیک د اسلام اعلاها غره پدی کسره منیحت العنز غوړه پدې کې سره منیحت العنز شودو والا یو بیزا ورکول اے په خوا دا طریقه اوسم باز علاقو کې دای غوای لنګي میخه لنګي ګډه بیزه لنګي یو غریب توي ځا دا والا او د دې شوده استعمالوا واخه ماخه او په صحرا او غر کې سروا او چې کله شوده بس کینو به مال راوړ نو دا ډېر بهترین ثواب دی او سم په باز علاقو کې دا اسلامی اخلاق موجود دي چې لنګي